بسم الله الرحمن الرحيم والمسح والإصابة شارح دې مسح ترجمه کو په دې آیات چې مسح ذکر و ومسحو برؤسکم دې لغوي معنا کو چې مسح او الاصابه دا د رسول ته ویل شي کنه د رسول دو ته دمنه چې سر ته هغه توندوله ور ورسوي اصابت الید المبتله اتون لو سار تا ورنا کول والمس والاصابت مس اصابت تا ویل شي چې تون ولا سار تا ور ورا سوي کنه دا مس خدو بیا ولدي شال په ماته شي کنه دا مسه منه ځکه وکړله چې امام شفیع صاحب یې چې مسه به درې ورکې که نه ومسحو برؤسکم مسه په سره باندې درې وره به د لوس په تېروې په سار باندې دې مسه ترجمه وکړله چې که نه مسه منه د الاصابه تو تون لوس ور لګول د درې وره چې ترولو په شدا کې منه په دایات ترولو که نه چې درې وره تون لوس په سار باندې تېروه نه دا کنه عرض یې رد ده یا احتراز ده د مذهب د امام شفیع صاحب نه چې دریوله نه ده شرط و دا د مسې په معنا ښه نشته ده کنه مسې به هو اصابتو دا تون لو سار ته ورلګول وامسحوا برؤوسكم فاغسلوا وجوهكم وجوه جمع د وجه دو کنه د مخد باندې وشي چې مخ نه حکیم دي نه ساکین ده وجه وحد الوجه عن دا د اخری زوی د زرینه ولې د وشتونه د سار نه ده اخری زوی د زرینه ولې د وشتونه د سار ا د سار وشتونو په د سار اډی کې شدا کمال ده چې په دې باندې وشتون کېږي کنه اصل د پاډی کې باندې وشتون نه کېږي په ځنی بندا کېږي په سار بندا کېږي په نره اړي کې باندې هغه وشتو نه کېږي چې کوم کنه د زیره و د سر ولا دي دا څنګه اړي کده خو په دا باندې وشتو نشته دا د کاډي کده په دا باندې وشتو نشته کنه یو ځنی اړي کده چې په دا وشتون کېږي او یو د سر اړي کده چې په دا باندې وشتون کېږي و دې که صحت دا کنه دا سر روان دا روان دا اګه نه کنه دې دې راته جواب سي به دل نه وشتون نه کېږي یا چې دې تر واسي به دې وشتون نه کېږي سر ولا کنه درنګ سټماری ما وای کو صدا وحد الوجه من قصاص شعر حد مسجد په وجده باندې د اخري زوی د زرهنولې د وشتونې د شعر نه ده چې پاتې باندې دره د شعر وشتون ته ممیږي الى اسفل الزکن الوندي د زن یې رسې زکن زن یې ته ویل شي دا د زوم اړیکې دي یو دغه دا یو دغه دا چې کومې کسره ملاوي دي دا کومې ملاو ده کنه شخما د غش پیس کې ته ویل شي دا پښنه شي پیس کوي کنه دا وزه د خالصه ویلا شخمتین اذنین و اګه دوی پیس کې د غشره سي دی وی پیس کې نه بلې پیس کې راځي کنه ا دې دې نه دا دې دې نه پیس کې دې نه کنه دې دې راځي دا په پلنې حد د مخ و دې دې نه دا الون دې زنه سي دا کړ په دې باندې حد د مخ په دا میو شکل دا ټول مخ تلون دي وحد الوجه من قصاص شعر الى اصل ذكر حد بندی د مخ وجده بوندې د اخري زوی د زنمره د وشتنې سار نه دا تر لوندې زنیا سه ویلا شحمتیل اذنین او تر دوی نرمې د کې زیرا سه یعنی ایوه نرمې نه ته بل نرمې را سه په دې حد باندې څه اعتراض وره دې کنه تر دغه واکسن اعتراض پر دې چې دا منع او جميع نه ده زنه داسې خلک شته چې هغه پسنده بندا وشتون دروشي داسې ممري وند سنده پوته شي کنه نه ټول وشتونی بندې کنه ممري وند ایوالي کلی درشي عربي شجبه شي ته اغم دی په جیج غیر سره اغم چې پسنده بندې وشتون کې شي او پسنده بندې وشتون شي چې د حد د مخ نه حد په وجه باندې هغه وی چې اخري زوی د زرمنه د وشتنې د سار نه وی به دا خو د اغم سره یې کنه چې پسند به نشتور شي وي دې به مخ دې دینه شریک کیږي ځکه چې دې دې رسې وشتون روغلي دي د نیمه سند به کنه په سار شش مېر نه شي نه دا کنه معنی نشو دخول د غیر نه دارنګه زما دا څه حالت دی چې ایګه په دې مختر په سر باندې وستون بالکل نه کیږي چې پک وته وي په مختر په سر باندې وستون نه کیږي په کونه په قسمه قسمه وي زنا څه کې چې مختر ته نه کیږي کنه نیم سر ته بالکل هغه مخ په دې شي داسې چل کو اثر یې کنه دې ته اصلاح کنه اصلاح به وي اصلاح چې مخ طرف ته وشتون نه پمند کی وشتون دې نه شری شوی دی بالکل د مخ طرف ته شوی دا دې به مخ دې نه شری کی ځکه چې دا کې نه هری حد ده او دا داس حال کې چې په دې مسر کې باندې وشتون نه کړي دې مسر کې پوس دې ته انځاوي تی پاره بیره بشه دا طرف ته خالی وی دې طرف ته خالی وی کنه مخ طرف ته سر طرف ته باندې وشتون شي انځا اې دې انزا ولكن حد پر کدی دې نه شي کېږي مخ ځکه چې دا کړه اخري حد ده اثار وصول په دې دې باندې تم مشوي دي نه دا به د مخې دې نر مینځي اما خد باندې ته وشلاکه چې د اخري زوی دې زرهینه ورې دې وشتونه دې سار نه چې کنه په باندې احسان وشتونه راته ممېږي به د اهم هو کنه پسند باندې وشتونه کړي نیمه سند په سار شروع لاله یا د اصلاح او د انزا ولکنه ای به د مخ دې کنه سر نه شریک کیږي بیا ای دې پر ودا جو کې چې دا کیم د مخ کنه حد بندي بیان کړه دا غا جریده په مجرا د غالب باندې په مجرا د عادت باندې غالب باندې کنه غالب بداستو کنه چې وشتو نه د پسند په حد باندې باندې وشتو نه کېږي کنه کوم چې د سارا دې کده پاوشي پسند وشتو نه باندې نه کېږي دا کنه د اغان شو یا د اصله شو یا د انزه شو کنه دا غا نادر دی او دا کام دی کنه دا نظر انداز دی ا د خپل انداز لګوي چې مو سند په دې دی بوندې دو کنه دا سند کنه حد دا اندر مثال دا وشتونی مشتونی ته بنه کسي کنه دې نه به مخر مینځي هغه هم سړی یا د خپل اصلاح کسا یا امزح کسا کنه دا جدي په مجرا دي کنه غالب باندې غالب ادا سو کنه چې دې سار په وستو سار په حد باندې وستو کېږي په دې نه لوند بیا په باندې وستو نه کېږي وایلا شحمته الاذنین او تر دوی نرمي دې کې زیرا سکره په ویوت کړه په پلنې حدی دغه ده غرض یې کنه دې حد باندې نه اختلاف دا کوم دی وکول نه یو کول دغه ده زنه امامون ویلي دي چې دا بیاض دا بین العذار بین الاوزون د غیر و دې کنه هدې لنګي په میو شدا دي کا د سپینوله چې دا هدې منځل ندي پار پاو دوسه شي دا دې باندې زیره نه بس دونه کنه نه بیا غیر شو کنه چې نرمې دې کنه حاضر هزیره سه غیر شو کنه مخ شو نه دا دې یا کنه په مخ سره غلو دا دي کا به منځل دې منځل پار دي کنه دا نو ته د ژیره وی کنه ا ژیره لون دې مندل دې فرض او دې دې کې مندل فرض دې کچې د خلیدا د غیر و دې ژیره په میو شو دا کنه سره کې هغه دې مسله تعارو شو د پاسه ذکر شوی دو هره مولا ذکر د حاضر ذکر کوي کنه چې دې کو نه احتراز شي کچې څه کوي کچې دا بیاض بین لوزن و زرد هغه سکیت ته دې مندل نشته کنه چې نه احتراز شي دا مخته او دا څه دې نه وشي دا وی کچه وجه د مواجهه نه مشتق ده نه په وجه به شه د مواجهه معنا به په پرتاوي په هر مستقی شه د خپل مستقبل هو معنا په پرتاوي مواجهه معنا چې بچ سره په دې باندې مخ مخ کېږي او تو ته لیدل شي او تو ته ته لیدل شي کنه ای بچ سره چې مخ مخ شه به د کوم حدود چې به وشل کې دې نه وسه دې کنه یو کو ساسو شهر راځي ځکه چې دا راوته لیدل شي و د یو غیر نه د بل غیر د سکندا به تل درشي کنه دا ټول به تل درشي کنه ته دای لیدل شي او ته د تل لیدل شي کنه او وجه د موجه نه مشتق ته نو وجه به دې کې ته ویل شي کنه دا کی محاد د بچا ته چا لیدل شي مواجهه واکې په دې جمله سره و دا وجه مشتق ته مواجهه نه نه په وجه کې به د مواجهه منا په شپرتاوي چې مخامخوله ده کنه مخامخولا بچه تکره په دې سره حاصلې چې کوم حد مو بیان کړو کنه نه مخ په بدا حاوي دوته دا اعتراض چې توې چې وه مستقل منها وجه مستقل مواجهنا څنګه وجه مواجهنا مستقل مواجهه مزید دی وجه مجرد ده مزید کنه د مجرد نه مستقل نه دا چې مجرد مستقل شي د مزید نه اې دې پر جو به څه معلوم ده چې کنه اشتقاق په درې قسم ده یو اشتقاق صغیر ده یو کبیر ده یو اکبر ده کنه مراخ ده قسمینه بیان شوی دی په ژوندری مې دي کنه اشتقاق کنه صغیر شه خدا شرط و چې کنه مزید به مشهد کړي د مجرد نه خو دو تکنه اشتقاق کبیر مراد ده اشتقاق صغیر نه مراد په اشتکا کې کبیر شي کنه ها مزیدا موجه مستقدر شي د مجرد نه دا اشتکا کې کبیر وشي هدي ملو هغه شی د حروف یې کنه مناسبت ته نشي کتل چې ودره په پلو کې مستقبل وشي کنه دا ټکه کیمجی کو دا پزار شو دا وې مستقبل شي کنه په میور شي دا یا په سار شي دا کنه یا پاشه کنه ډېر دی په شي کام دی دا شکایت کبیر دا شکایت کبیر شي دا کا شات نشته کنه ته ویلې مې چې هدايه مولو دا یو سني دا عادت ده چې دای دې مذهب کنه بیان کو اختلاف ته مذهب وشایي وکنه ای مخالف تعینا کو چې خلاف چا کړه دا ودرنګ دلیل پیش کوي دې ته سره وکړه چې دا مسله اتفاقی نه دی چې د څنګهلې مدل څنګهلې مدل کنه ای ټوله پر فرض دی کنه په خلاف چې امام ظفر صاحب دې کنه خلاف کړه جمهور خلاف چې فرض دی خلاف لظفر دا دلیل دا مخالف دی اثبات کو دے مذہب بیان کو دے مذہب و اثبات کو دے مذہب و احقاق تے ما والحق کو چکی ما حق ویل سنگ کن ایک اثبات پا بیا کو وهو يقول دا امام ظفر صاحب دلیل دا امام ظفر صاحب فرمائی قیاس تا قیاس منطقی ان الغایت لا تدخل تحت المغیر ان الغایت لا تدخل تحت المغیر دا یو کلیه پیش کرده غایا و نهایا یو معنا ده علما یې دا وی کنه چې په عربي ژبه کې الا یې حتا په داخلي ژبه کنه الا چې په چا د خیر شو کنه آخري حد وي یا حتا په داخل شي مثل کنه چې الا دې پر د انتها دې حیا ده کنه او مغیا مغیا اې چاته ویل شي چې د پر آخري حد بیان شو وی اچا دې پر چې حد باندې باندې شي کچې دا په دې باندې تموم دې اته مخیاوه ته ویل شي مثلا یو سای په تو باندې مزکه خرڅوي وې ته چې مو تا غم ذکر وشایا ته مزکه کیما دو کیم دې کیم دې سادو کنه به ته چې دمو مزکه دې زینا دو تر دې زینا شه په پښتې شي تر ټکرولو الا هاذا دې کې بریت راځي کنه دا غبرید کنه حیا شولا په دې دی باندې د کنه ملک د مزکا ته مو مشلا او دا کیما مزکا چې دوی چې چا پر د بریدو شو ایته مغیا وتی دا په دې دی باندې تمو سره مو ملک نه مزکا نه غیا کنه برید ته ویل شي کنه حتی ویل شي اخري حد علامه ده چې الای خطا په داخلي مغیا ته ویل شي چې پر اخري حد وصله شو وی کنه څنګه را برید شو د لوس پره او د لوس منزل دا مغیا کړل په دې ځای باندې تمام شو د پسنګلې باندې او دا رنګ شنګری یا کړه دا مغیا دا غیا کړل الا په داخل دا دا پښې دا مغیا دا د پښې حکم دا منزل دا ټول پښه مغیا د په دې ځای باندې تمام شو د منزل په دې تمام شو په شنګری باندې دا یې خریب برید ده برید نه دی داخل کنه په دې دې بکرا امي دل اتمو شي نه خري حتا کلیل فی باب الصوم دا قیاس اصولی ده اصولی کنه کلیل فی باب الصوم لکه شپه په مسله د رژې شي باب نه مسله مراد ده لکه شپه په مسله د رژې شي دا یې نظیر وکړو یې کنه چې بل مثال یې وکړو چې هغه کبه ته اوسه په قرآن پاک کې کنه چې هغه به تا منه چې دا یې کنده غیادو او دا په کنه په مغیا کې داخله نه دو ثم اتم صيام الى الليل بیا کوي سره رات تر شپې راځي شپه چې مخوم شي تاسو پاوې ته ورشي کنه هاني کارې ځا مې شپې راځي پیرا کوي خو شپه په داخله نه چې مخوم شي رضا نه ختم شي په مشوم باندې رضا نه ختم شي مشوم چې نه راځي رضا نه ورته چې یو منټ لا مشوم اپ ورته شي کنه په داسې رضا پاره دو لکه شپه کسه په باب دې رضا شي ا دې کله لیکنه غیانو اسوم دې پره و هغه لیل داخلم دو کنه پر رضا شي کنه په دې باندې رضا ته مو شلا د امام ظفر صاحب دلیل ده ولا نعمل وتبعي ما د ای حد وراها چې دغه نه پسټ دي دغه دې پر دو حاصل دا دی بیس دلیل چې غیا په دوانه مونږ دو غیا و د بری دوانه مونږ ذکر کړی یو د اسقاط ته ماورا دې پره ا د دې پر ته وشای چې په دې نه فاتر په موس نشتا په دې برید نه فاتر افته کنه بل څه کی نه دا برید به پسروغلو په مخیا شه ا دې دې پر د برید ته وشای چې دې نه پات راستل کنه سنشتا هغه تری خبره د برید کنه به په مغیا شي ضرور دغه د خل پشه او یو کنه غیا او برید ذکر کړي امت د حکم دې پر چې دې دې رسید حکم رغلا ده غرض یې کنه مد حکم چې دا حکم دا کیسه دې دې رسید رغلی دو کنه بیا دا برید نه پښ داخله په دې دې باندې حکم تموم شي نهایا په دوا قسمه د یو د اسکات په مواراده پر نو چې په دې برید نه پاته رفته تری او یو د مد حکم چې د برید رسې د حکم ورسره کوي مرفقان و کعبان غیا خودو خدا د کله اوانه مون غیا دو د اسکات په مواراده پر نو او چې اسکات په مواراده پر وی ضبطا دادو بیا قاعده دو چې اځي کا برید داخلي په مغیا شه مینه تو سسینا خپل تر څنګه لري راځي کنه دا غیا د سکات مورا د پر شلا په څنګه نه پات رافتا کنه ار نه تری ار نه مف کوي د څنګه دا برید په مینو کا شروع لو کنه دې مینځر فرض ول دا به مینځي دا رنګ پښا دې کنه کاټه ګوته سار نه دوی ورون راځي غونډه پښا دو کدا برید لاک نه وای الا کعبه نه کنه دا څه کوي په شوړه به ټول پښا به مینځره دا دې کا برید د په لکوي چې نه ټول پښا نو مراد کنه څه حاصل څه مرادو چې برید په لاکو نه د برید په میدو کې شل خېری په برید نه فاتره ته بنه میږي کنه الا کابین ان هذه الحياه دا یا دې په دې تریو کې د مورا به پردو دا به په څه پېښ نه چې دا اس کاته مورا دې پردو د مد حکم نه پردو دا په څه پېښ نه اې دې پر ضبطه باندې کنه چې کچېره دا څه کنه غیا مو غیاوی چې کچېره دا غیا ذکر نه وای دا مغیا چې سار ده کنه دا به کنه غیا ته ورسره ملېږي دا به کنه مغیا کنه یې کنه غیا ته ورسره مل ده اته ورسېږي اته ور متنویل ده بلکې غیا حال ذکر کوي اسقاط ته پر ذکر کوي بیا یا دا صابرو کا چې کنه هغه یا د جنس ته معینه وي یو نه منشای وي یو قسم وي کنه سره مختلف قسمونه نه وي غیا مغیا بدل کا کنه غیا د ذکر اسقاط ته مراد پر ذکر کیږي ودا داخله وي لکه څنګه کسا یا شنګری کسا کنه دا د جنس ته لوس نه دي څنګه شنګریا په فشاشه داخل دي دا د فشاشه حساب دا کوي متکرم چې برید لا کوي او کنه برید ذکر کوي کنه دا مطلب یو چې دینه پات طرف ته به د حکم سکیر ته کنه و ايديكم توس ميز لوسين خپل لو د ګوت سار نه دا کنه مرمان تا ور غلا دا به څنګه تا ور غلا دا به ډیر تیرې دي کنه پوس راغ را تلو شو دا لوس ټکا کنه دا لکه چې برید لاک نشي خو ټولوس په وکړه بیا ميزل شي دوته چې غیا ذکر کړي دا د کای سکات پر ذکر کې ذکر چې کنه غیا مو غیا سره یو شی دی کنه ته هدا ته چې ټول مراد نه ده ال مرافق کې تر څنګه لرم ده دا رنګ وارجلکم مل کعبه او کچېره کنه غیا د جنس مو غیا نه و صدر د کلام اخر ته متنوول نو د هغه کای مد حکم ده پر ده ثم اتم صيام الى الليل يواشكنا حياه الشفاء او بل رضا به رضا دې ورې نه بلا شي نشتا ګوشه شي دا او رضا ګوشه شي دا کنه رضا خو یو ساعته کې د نشي کچ یو منټ ونسه دې دا رضا وته ویل شي امساک ساعتن تا سو مته ویل شي کچېره کنه دا حیا ذکر نه وایي سکوي یې کنه ثم ماته مو سیام الا الليل دا که امساک و دا بندش اشپیرا سے وکی سا کنه خالی کنه گنٹا یا دیما گنٹا یا منٹ یا پینزه منٹ نو مراده کنه دا د مد حکم دی پر دو په دا نه مناقشه شي چې کنه غیا داخله دی په مغیا شي دا غیا یې چې ذکر کوي یې غرض دا وی چې حکم سره کوي د غیر سره کوي چې دې د څه څه کوي بیا که عادي کا غیا برید نه داخله ولا نعم يمكن أن هذه الآية خياتا بإسقاط ما وراءها دا غيا د پر د اسقاط او د پر تر یو کدو د اګه هات چې په دې غيا نه پات رسلا اګه تر یو کده پر دو سالا ما یدو چې دې پر دو وای چې ځکه چې دوته غيا د جنس مغيره دو کنه اذ لولاها کدا غيا نو وای ذکر شوی نه اده کا کنه کسب برید نشي کنه مې چا چې سمره ژاونی ولا به به تر ژاوې ته ولا فکنه هغه کبرې د دې په ځکه ځای کړ چې درجه مقدار ته وشي نه چې دمر هوې وزا کنه دې درس مو درجه ور ورسوا نه هغه کا بیا کنه برید نیوی داخله کنه په مغیا شه خو چې فکر وته کې دې درې ده امام ظفر صاحب دلیل دا کنه خو قیاس ته عقلی قیاس ته او که د مینو نه خبره ده خو کنه عقلی قیاس ته او وی حکم لګوي چې ول کنه څنګه میدلا فرض دي څنګه میدلا پر دي فرض دي ما ثبتا به دلیل قطعی لا شو بتا فيه چا په کدی دلیل سره ثابت دي چې پاس شکو سبانوي دا خو دواره کنه رای رای دی او کنه کی یاسینا دی قطعی دلیل خو نه دی خو نه امام ظفر صاحب دا خبره څه قطعی ده چې آیات تا یا متواتر حدیث تا علی مش خبره او بلی کنه فرض میری چې څنګه میزه دا فرض دی څنګه میزه دا فرض دی څنګه فرض فرض چې ما ثبتا به لیکتین لکه مخوله کسا یا د رسول کسا کنه ځکه یې پرې ته ویل کړه چې فرض په دوه نه مراد دی که نه یو فرض اعتقادي به دی او یو فرض عملي به دی که نه فرض اعتقادي پر هغه ضرید وکړ چې هغه به که نه په قطعي دلیل سره ثابت دي عدل به بالکل قطعي وي لکه متواتر حدیث کسا یا داسې آیات کسا کړه چې هغه نه بالکل خاص وي که نه معنا یې ملمول مراد وي که نه پښې بل احتمال نه وي پښې هغه منکر کافر کېږي او یو فرض عملي دی او کومه منکر شي د کافر نه لکه مظفر صاحب نه منکر ده امام مظفر صاحب دې کې مدر فرض نه بني نه منکر ده دای تویل کو دای بل خبره کنه د سره بل دلیل ده نه دا کنه چې کیمه دلیل سره امیر د سنگلې و د سنگری کنه مدر پر ثابتې هغه دلیل قطعی نه ده حاضر سه قطعی نه ده چې هغه منکر یې کافر کېږي کنه البته خو دې مره زرا واته چې مزر کنه میر دا مره دکر په دې باندې مطمئن یې کنه چې وې نه مینځ کنه بیا کې ساده دې کچې کېږي نه دا وداس نه کېږي دې کې نوم دې دې کې فرض مو نوم یې واجب ده یا به داسې چې فرض په دوا قسم دي یو هغه فرض چې عمل یا فرض ده چې نیو کې نه دې کېږي اعتقاد باندې فرض ده او یو هغه فرض چې عمل یې فرض ده او اعتقاد باندې فرض نه ده او یا څه کچې واجب په دوانه مونږ دي یو هغه واجب دی کچې نه منکر کا فکر دی و نه کچې پوت شي بیا کنه شاید په پته دې ځانه لکه الحمد ویل واجب دی په مدد شي خو چې وی نه وی په مدد نه پونه موتی شي او دې څنګه له مزل واجب دی په څه چې وی نه مزل او داسې نه کوي او داسې موت شو او داسې ختم دی اعلی مرتبه د واجب دا غ فرض عملی یا ادنا مرتبه د فرض د فرض په واجب کې شبل مرتبه جواب شو کنه ا فرض میون دا و د واجب کنه بون دې کنه دیو مرتبه دو کنه یا که فرض عملی وتی وی کنه او که واجب وتی وی کنه چې دا واجب دی کنه خو واجب هغه واجب چې ما یفوت الفواد به فوته کنه الحمد لله وجب نه چې نیو کې بیا د مسکن بیا د کېږي چې وی نه کې به د اوداس نه کېږي دا ختم شولا والكعب هو العزم النافي الكعبين يكاب ترجمه کو د کعب تشریح کو چې کعب چاته ویل شي چې دا چې ګاډي کې ته ویل شي په دې خړې چې ګاډي کدا یو څنګه دا په څنګه د دوا څنګه دي هو صحیح دا تعریف صحیح ده اشتراک په اختلاف په او بطلان دي کنه اې کنه خلاف کوو تا ځکه چې صحیح مقابل غلط وي بل څه کول شو ده بل رواتر ولا ده هشام صاحب یو فقید ده امام محمد صاحب شاګرد ده هشام او یې چې څنګه او په وخت کې مې سپرې به ویل کله نن سبا یو قسم بوټي دا کچه تسمیه کنه دا تر تر وړه ویل چې روي نه کا دا نه تسمیه به په دې دی باندې بتلا کنه هغه په په دې دی باندې باندې درو هدې مو لوکر هغه دې پر له تفسیر کو په باندې رات کو ولکاب هو العزم الناتی دا که چې ګاډي کې ته ویل شي چې په لکه نه شی یو طرف ته بل طرف دی دا تفسیر صحیح دا او چې چا کنه بل تفسیر کړه دا کنه غلط ته شامل دا بل خدای بر چک نه دا غاولا دا پښې په میو شي چې دا دا ور وتله دا تکه مخ نه چې په ولې ولې شوې په دې حساب نه اصل یې ما امام محمد صاحب دا څه ویلي وي یره کتاب الحج شي په باب د حرام شي چې محرم به کنه میزه نه په پښې کوي خته بار وغندي ته په دې سول باندې پسراوي سپلې بکره میزه باندې په پښې کوي پانه به په شي کوي پانه په پانه شي دادی کا جواز وی کنه او کچېره پانه نیمه ده به خلاص ابر په نشي کړل دا بیا به زه له چې کاټ کو کنه په دې څنګه دې کاټ کو اړي کدا ټکه ور وتل دا چې دا کدا کایب څنګه دې کاټ کو چې دا کایب بر جواز شي بیا دا غي حساب په خطو شو دا دوی چې د خلک چې په دایا څه د کایب نه دا کایب مراد ده کنه چې په دغه احرام چې کنه او په دا سپلې چې کنه هر یستل شي او جوتول شي په پټولې نه دی ځه په د سال کې چې دا غمل مراد دی کنه دا ذکر کړه دا نو یې فائدہ خو خطو شو دا کنه دوی چې هلال مناتی دا چې ګټي کده دا سیدا ودینه کایبه مشتتا هدم سوي مو کولو بدلی پښکړه ده دا د کسوړه کې مثل یو ضبط ذکر کړی دوه کنه د عربي ژبه محاورات چې مقابله د جمع د جمع سره شي په تقسیم د احاده په حاده باندې وي مقابله د جمع چې جمع سره وشي بیا دې کا مراد تقسیم د احد په حد باندې وي دا د میړه دا محاورات د عرب تو دا له ټول لسانه رکبو دوابهم رکبو دوابهم چې کنه هغه سړی په خپل خپل سوادای باندې سورش ول رکبو دا جمع دو دواب جمع دو سورش په خپل خپل سړی په خپل خپل سوادای باندې سورش ول دا مطلب که چې هر یو په درې درې سوالې باندې سویر ده کنه رکیبو دوابهم هر یو ځای کړه په دوی درې سویر کې نه باندې سکه سوالې باندې شو ده کنه دا مقابله د جمر ولا جمع سره تقسیم د حاله په حاله باندې کنه ایوه جمع نه یو فرد رو خلا اینا یو فرد رو خلا کنه چې هر یو په خپل خپل سوالې باندې سویر شو زید خپل سوالې و ده بکر خپل سوالې و ده عمر خپل سوالې حالت ورز کنه یا لبسوس یابهم دا نه چې درې درې ختیناری وو غسر کنه هر یو کنه خپل یو یو کنه کپڑا وو غسر دا عربي ژبه کنه محاورات دا دوی چې کنه مقابله دي ژبه چې زموږ سره شي به حالي کا تقسیم د حالې په حالې بنوي او مقابله د تسنیه چې جمع سره شي ا ل ك ع ب ي ن ب ه د و ا ش ن ج ر ي ب ك ش ا ش ي كيم دي هغه دغه چې ګاډي ګاډي چې دا خپلې ګوش په تور شي مخ طرف ته او کدا کا دوا دي کې چې په څنګه شي کنه بیا دوا شنګري خدا کا دي کنه چې دا مش په لګي کنه دا دوا شنګري دي دا خو یو شنګره په خلاص کنه به دا کنه کعبه نشي وته دا کعبه مې نو په چار د په چار چې دا جمع کړی وي چې لکعبه مې ذکر په خپل کعبه ته شنګري اوسه کنه دا چې جمع راوړه وایي که چې ځکه چې یو شنګر په پښه شوه دغه شنګر خو او دا تسنیه کړه دا مری مشه چې دا دوه شنګری دي دوه شنګری دا غلي کړه چې دا مش پر راغلی په دا باندې شي اچاو په ځخ مل درا کنه اچاو په ځخ بیا شي دې ته طالبونه منډي وتی دا طالبونه منډي وا مخه طالبور په دې باندې شي درکړل ولې مدرسې نه وي دا درسینه بي په باندې ښه درسونه ډېر وي د به جمعې پر ورځ باندې دوه ته طالبان راغلل دا دې به بالکل خالي و جمعې طالبان به سره راشي که نه یو جماعت نه یو درس نه بل درس نه به به شوبې سره کړې که نه مقبره خاص به تماشا کړه ته که نه یو طالب به وروته یو شوبه به وکړه نحوي وکړه چې دغه ترکیب وکړي شته که نه نو څه وکړه سیګا پښتنه وکړه چې دا څه سیګا دو چا به منطق مسله وتري دا چا به فکر مسله وتري دا تسنیات مې فکر شوی نه وینا ځکه چې کله تسنیات مې فکر نه شوی رشیو وای بیا مقابله د تسنیات یې جمع سره شي بیا خو تقسیم نه کړم تسنیات کوم په افراد دې جمع باندې په حاله باندې ها فلوش خو دوی د څنګه نه یو څنګه د پښه او جمع په کابه یې شاري کا جمع ویل وروړه چې جمع وروړي وای به تقسیم د حاله په حاله به خدا بل څنګه راځي سبه تو دغه څنګه دوه په دې کنه